او بعضو نسخو کې 600 639 ده باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقه بالله تعالی دا باب دې په بیان د سخاوت ا او د عزت مندې د سخاوت او د لګولو پاغه طریقو د خیر کې او بروسه په الله ساتل ثقتن بروسا مضبوطواله په الله ساتل چې ما لګوم پوره بروسا مې د چې د دې وز ما الله لا دنیا او آخر کې راکې او کنه شک به سره لګي د خلکو پروسه پاله وي مړ ټیک ده خو هغه زکات هم څه په وسو باندې ورکړو نه زکات نه علاوه به ورکه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او اسو چې خرج کوي تاسو د سشیز نه په لار د الله کې فهو يخلفه نو هغه به رستو پاتې کی داغه ایواز اے په قرض یې راخلی او که د دین د پارشي چالکا د دین د قران د زده کولو د خودلو د پارا قران چاله والا کتاب چاله والا اعلی والا چې په دې دین رسای خلکو ته وي مسله سری سوال کوم او چې خادی او سنت لذي د ماشوم کوئی ځن لذي د زوا د زوا نه بیا زنانه دې ته نه ګوري په قرض ورخت خو تشه نه دي زیرا سي چيني به ور سما جوړې به یو سما چرګان به یو سما لوخي بولوالم سټونو بولوالم بیزار بولوالم دا بولو خیر دی بیا څه پته لګي او کته دین د پاره شي نو بیا سل پیدا سره نه یره پرې دا کوش اوش دا نه و چې خاده لازم نو سو کوم د څه بازو وای زه لازم خاده لا چې ما سره سم ته شه بازو ما ته خلق سوې او چې داس مې ورځ قضا شي دا نه و چې خیر دی که داس قضا شي نو دا څومره نقصان دی وای کلالا خوا پپایا او کلالا وافره ما پیسو پردی غواوه را لاله وراله دا چل کوي خو درس به واورم کني نشته بس دا نو وای چې نه دا زمون خوراکه ده څنګه چې د سحر ناشتا یو سړی نه کړی یو بندا نو په هغه وخت یې سم لیونه روړیا او کوړیا وسال می ناشته نه دا کړی نو چې یو سړی سار قران او حدیث نه ویری ماسوتان سار او ماسوتن قران او حدیث نه ویری په هغه وخت یریږي چې مسلمانې وینا ولې به زمانه درس او زمانه بچونه قضا کی پیسې پکړه چا کړی وي ارسله پیدا کوم درنه پیدا کوم نو دا غي لپاره بیا موږ سره یو روپۍ نه یو پیسې نه خو کو دې خاطو د دې رواجونو د پاره شي نو بیا را شکه ګوره بیا رواج نه پریدو او د قران درسونه اپریدو موږ ګوره یو اعلان کړو د کسانو ته چې موږ د اله د پاره سه تنظیم کو نو دا غیر د پاره ټیک د ما سره باځه کسانو ملګرتیا وکړه هو اکثر په کدا چې دي چې زمنګ دا غینه امیدو نو هغه دې الله وبخي الله دې توفیق ورکړو وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله او نه خرج کوي تاسو مګر لټول دا الله لپاره وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون هم ولې ځان د پاره نه کول حزم خو وخت دی الحمدلله که تاسو نه مونږ وایو چې تاسو د دین رسای تاسو ته کیږي هو دا مسله به بیانې چې درس راځي نه راځي اف ام کې شور دی خراب دی بالکل با تا ته به بالکل لګېدلې او انلاین به ان شاء الله بیا بیا به تاسو ته انلاین راځي ها نه بدای چې بجلی لاله نه بدای چې یو پی اس ته بالکل صفابه څنګه چې دلته کې زه درس کوم الته به تاسو ته ان شاء الله درس ملاويږي که په ارزه کې کدل ته او کبار ملکونو کې سوکي تاسو بچي وي لوسی وي خاوندان وي رشتہ دار وي هغه به حال تاول چې کړو ته مقابله ويږي دا نه چې هغه د توزګار نه دي نه یو ټیم بو توزګار بس چې کړه دا چټي یا ماسوتن نیمه ګنټه شل منټه و پزان باندې مقرر کې چې دا درس بزاوړم دلته وم خیر وی او بار په ساده د خیر وی زبر ته خپل خرچه کوم تاسو به خپل خرچه حالت کوي او که د خرچې نه ګورې کارونو ګورې بیا کار نه کیږي دا قران او د سن نه مړه مولي سه بوزګار دی خود روزګار دی چې د دنیا په دغه نه لګو په دین منا دې سره به غم پیدا کې د قبر تیاری رڼا کیږي دې سره مال به لګوي په دې دین په آلو به ځلتم لګوي او په خپل کورونو کې به په آلو باندې په ځان لګوي الوبه کار کیږي او رسو حدیث راځي یو سړی وي زما مال لګو مال به زما کم شي نه نه مال لګو مال سیوا کیږي وما تنفقوا من خير د التبه د بچو نوکری الله سیوا کوي تنخوا ول الله الله سیوا کوي کاروبار کې ول الله ته خیر اچي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون ګورا هغه چې خرج کوي تاسو سبه تر شي لو يوفى اليكم پورا بکلی شي تاسو ته عوض داغه دنیا او آخرت کې پورا کومه او انتم ویل کدا پیسې پورا خونی دا والا پورا راکا الله وی پورا بدر کوم وانتم لا تزمون دا مو چې او تنخواه بند شي نه پورا بشي او پتا سو بس جاته ونکړي شي نشتره حسد عبد الله بن مسعود وای نشتره حسد مگر په دوو سيزونو کې حسد خو کنه دی مو هوای ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ پنا وارم د شر د حسد کوم کې راته حسد حسد جائز دی نه دلته کې د حسد نه مراد غیبت ده غیبت مر پسخیدل قاعده وګورئ قران مې زده وي صحابه ابن مسعود ته پس خیدل اعلی आवाज ور کړو داسې قاری خسته او عملم پې کوي پوه او زده بي نو پس خیدل پکاري لا حسد الا فی اسنتین رجل آتاه الله مالا آ سړی دا چې ور کړی غته الله ډیر مال فصلته علی هلکته نو مقرر کی د لرا علا حلکته په خرج کولو داغه مقرر کی الله د لرا په لګولو داغه په خرج کولو حلکت په معنا د خرج کولو فل حق په حق کې پلار د دین کې حق معنا وا اکثرهم للحق کارهون حق معنا سره توحید فصرفه فی سبیل الخير نو خرج کئ هغه مال لرا په لارو د خیر کې خیرم قران ته وي حقم قران ته وي بار بار وي په قران لګول خلق نه کوي فصرفه فی سبیل الخير نو خرج کئ دا مال لرا په لارو د قران کې دا زګور د قران صاحب خلق کورونو کې اوري په دې ته مال لګول کنه دا غي بل تعالی ملاويږي فهو ينفقه د خرج کوي دغه مال لرا انا الليل وانا النهار دا نه چې आवाज پیسې د چې د چا سره احسان کې د ار یو سيزو د تلرګو وسکی چې یو ټول ټکی ورکی روانه وي پوش د ګډې وسکی د بسترې وسکی د پیزار وسکی د شپې د ورځې دا د الله تقسیم دی خل چاله ورکړي دې ته پس خېږي دی قران والا او ته اسنه چې ته ویډې خپل ګاړې روان دی پس خېږي نه تا ته به خلک پس خېږي ګاړې سره نن شتاو سبا نشته دا بتا سره دنیا کې دا بتا سره په برزخ کې یو علم د قران والو تا او بل مال والو تا مسقط کې می بچې دي دوبۍ کې می بچې دي سعودي انګلند او امریکا کې می بچې دي دو دو لکونه دالېږي په دې د سو لکونه یرا خپکهګم بس د خدای کار دی چې که دین مقراشي بس بیا ما سره پیسې ختم شي دا هیڅ مال نه دی ښه دا هیڅ مال نه ته وې دا خو لا لګ دي زه درسونه چې د دنیا ګډ ګډ کې خلک اوري او پاغه ته مال نه لګي وروره میدان کې ودرېګا سبب ته نه یو په دې آلو بدا آلی چې کمرې د غدا هو پاتې کیږي د سره پاتې کیږي چې د انسان کم درس پکاري ابک لکې او هغه بزان ته راړي او چې پلانې درس وګوم ځانته ان الدنيا حلوه خزره خوږه ده او شنه ده اې دا الله پیغمبر نشته زمونږ خلق داسې خطر په دې خوګه پسې لکه څنګه چې میګان خطر په خوګه پسې د کم نه وتلا پیدا شي دې دنیا له کم ځای نه پیدا کیږي خلک ما منا احد نشتره زمنګ نه یو کس مگر مال دا ډېر خوخوي هغه تا داسې سوق بنې چې هغه ته مال خوخ نه قال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال خوخ دې ګوره مال فانما له ما قدم وما لوارث ما اخر بشک مال د هغه دې چې د ځانې مخ کې ولېګو ها مال د هغه دې چې د ځانې مخ کې ولېګو دا لا پلار کې خرج کړ مال خو هغه دې چې د ځانې مخ کې ولېګو نبی علیه السلام وی دور مال پریدا خپل اولاد تا چستا اولاد بیا خلکو تلاس ننسی دا سبب نه کې چې خلکو ته ویرا کا سلو په الک استا پلا غوډه نسړیا غدا سه داسو نه نه دلوم سپری دی دا سبب نه کې رواه البخاری نقل کړي د امام بخاری د قجوري په حصے باندې خیراتو کا کټول نشي نو سي صد الله په نوم باندې ورکا او الله دې په کار برا د جهنم نه مده الله بچ کی یا په معمولی سي د جهنم دو نزان بچ کا پوش اگر که په معمولی سي د قجوري ابن عذاب ولي نه متفقون علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او مسلم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جابر وی ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء قط تپوس نو کله شوی د نبی علیہ الصلات والسلام د یو شی قط چر قا فقال نبی نبی علیہ السلام لا دنه خو با قرض غواړي خو سره ما سره نشته او هغه نه غوښته دي چې دا شی راکا بیا ته مطالبه نه کوي پور کولو کې او نه واپس کړي سي متفق علیه دم نسخیو زمون پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا نو چې ما سره سره